په ځمکه کې له موجودو حلالو پاکو شیانو څخه خورئ او د شیطان پلونو پسې مه ځئ، بېشکه هغه مو څرګند دښمن دی. هغه خو حتما تاسو ته په بدو او ناوړه چارو امر کوي او دا چې تاسې په الله پورې هغه څه ووایاست چې ورباندې نه پوهیږئ. او کله چې دوی یعنی کافرانو ته وویل شي د هغه څه متابعت وکړي چې الله را نازل کړي نو دوی وایي نه بلکې هغه به منو چې پلار نیکه مو ورباندې موندلي که څه هم پلرونه یې د دین له پلوه په هیڅ شي نه پوهېدل او نه یې سمه لار موندلې وه نو هر سهار به مې د له عبدالله ابن ابي اوفا رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه ورځ چې له دښمن سره مقابله وه د زوال تر وخته پورې انتظار وکړ له زوال وروسته ودرید او ویې فرمایل ای خلکو له دښمن سره د مخامخ کېدو ارزو مه کوئ ځکه دا په خپل ځان باندې اعتماد دی بلکې له الله تعالی څخه عافیت غواړئ په پایل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د روزګان ولایت په ترینکوټ کې دوې قرارګاوې فتحه شپاړس تن عسکر او پولیس اسیران دوې شوبلې یوویشت میله وسلې او ګڼ مهمات یې ولجه شول د غزني ولایت په شلګر کې ټانګ ویجاړ اووه تنه عسکر مړه او دوه تنه ژوبل شول د جوزجان ولایت په قوشتېپه کې شپږ تنه عسکر مړه او ژوبل شوي د مزدوري اردو او پولیسو پر قرارګاوو پراخ وسله وال بریدونه ترسره شول. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې کابو څلور ساعته یې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې دواړې قرارګاوې په بشپړه توګه فتح او پکې مېشت مزدور عسکرو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. همداراز د دښمن له کومکي قوې سره هم جګړه ونښته. په جګړه کې د دښمن شپاړس تنه عسکر ژوندي نیول شوي څلور شوبلې یې ویجاړې شوې دي، همداراز د دښمن څخه دوې شوبلې، دوې داشکې، دوه راکټونه، یو کمانډوز هوان، نهه کارمولي ټوپکونه، شپږ امریکایي ثقیلان، یو ګایز، پنځوس زره مرمۍ او ګڼ نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. په پېښه کې یوازې یو تن مجاهد زخمي شوی، نور لله الحمد هیڅ نوع زیان مجاهدینو ته نه دی اوښتی. د غزني ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند چاردیوال سیمه کې مجاهدینو د مزدور اردو قرارګاه ته څیرمه د مزدور دښمن د ګزمې په ستر زغروال ټانګ د مین چاودنه ترسره کړه. په یاد برید کې د ګوډاګي دښمن ټانګ ویجاړ شوی او پکې سپاره پنځه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول. همداراز په یاده قرارګاه د لیزري وسلو په برید کې هم دوه ګوډاګي عسکر وژل شوي او دوه تنه نور ژوبل دي. د ید ولایت د مرکز اړوند روزه سیمه کې مجاهدینو د مزدور پولیسو په پوسته برید ترسره کړ چې یو ساعت دوام درلود. د لیزري وسلو په مټ ترسره شوي دغه برید په پایله کې شپږ تنه مزدور پولیس ووژل شول، د نور زیان په اړه یې کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. همداراز د شلګر ولسوالۍ اړوند سیمه کې مجاهدینو د مزدور اردو پر قرارګاه برید ترسره کړ. د برید په پایله کې پنځه تنه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول چې تر اوسه یې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. همداراز د دښمن په پټنځایونو هم د راکټونو بریدونه وشول چې له امله یې ځای تخریب او دښمن ته پکې دروند زیان اوښتی دی. د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ اړوند په جرقدوق سیمه کې د مزدور دښمن په پوستو بریدونه ترسره شول. په دغه دوه ساعته بریدونو کې د دښمن دوه تنه مزدور پولیس مړه او څلور تنه نور ژوبل شول. د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ اړوند پوستجک او خواجه علي سیمو کې د ګوډاګي ادارې په مزدور عسکرو د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول. د معلوماتو له مخې دغو بریدونو کې د ګوډاګۍ ادارې پنځه تنه پولیس ویشتل شوي او ځای پر ځای وژل شوي دي. د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اړوند دوه منده سیمه کې د مزدور اردو پر عسکرو برید ترسره شو. د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا ترسره شوي دغه برید کې د ګوډاګۍ ادارې درې تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان دي. همداراز د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه بیګا شپه نه بجې د مزدور عسکرو پر پوستو وسلوال بریدونه ترسره شول. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې یې څلور تنه مزدور عسکر وویشتل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د ياد ولايت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د هزاره ګانو د پارچاوي په سيمه کې بېګا شپه اته بجې د مزدور پولیسو په پوسته د لېزري وسلو په مټ برید ترسره شو. د برید په پایله کې درې تنه مزدور پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د مارجې ولسوالۍ اړوند کیمپ په سیمه کې بېګا ماښام اوه نیمې بجې د مزدور اردو په پلې ګزمه د کمین په ترڅ کې د لېزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې پکې دوه تنه مزدور عسکر وویشتل شول. د ګرشک ولسوالۍ اړوند د پارچاو په سیمه کې دوه تنه مزدور پولیس د خپلې پوستې په ټاور کې بېګا شپه اته بجې د لیزر په مټ وویشتل شول. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د عبدالعزیز پمپ په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک یو تن مزدور عسکر د لیزر په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ اړوند ګندمک سیمه کې امریکایي اشغالګرو د داخلي ګوډاګیانو په ملتیا د ملکي وګړو په کورونو چاپه ووهله. د دغه وحشت پر مهال ګډ دښمن ولسي خلک، ښځې او ماشومان ویرولي، دروازې یې په بمونو الوزولې، د چاپې په نوم یې د پیسو او قیمتي اجناسو موندلو لپاره کورونه پلټلي او په لاس ورغلي شیان یې چور کړي دي. همداراز یې دوه تنه بې ګناه کلیوال د بندیانو په توګه له ځانه سره وړي دي. د زابل ولایت درغنداب ولسوالۍ اړوند د لغړ بابا زیارت او د غمي په پوستو بېګا شپه دوې بجې بریدونه ترسره شول. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ اړوند د کېمپ د بازار په سیمه کې وړمه شپه د مزدور اردو د پوستې دوه تنه عسکر د لېزر په مټ وویشتل شول. د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اړوند د پای خیبر په نوم پوستې په مزدور عسکرو د مین چاودنه ترسره شوه. یاد عسکر چې پوستې ته اکمالات کول په دغه برید کې سخت ژوبل شوي دي. وروستی خبر دا چې د کابل ولایت چاراسیاب ولسوالۍ کې د مزدور ادارې د جاسوس شبکې یو مهم غړی ووژل شو. د یادې ولسوالۍ له لندر تنګي ته څېرمه سیدا سیمه کې د جان احمد په نوم پټ مخرب د مجاهدینو له خوا په مخامخ برید کې لګېدلی او وژل شوی دی. د خبرونو پای د شریعت ږغ راډیو. امام شافعی رحمه الله فرمائی، په ټولو اختلافاتو کې د برلاسی هڅه مه کوه، ځکه کله کله د موقفونو او دریځونو له ګټلو ځخه د زړونو تر لاسه کول غوره وي. هغه پلونه مه ورانوه چې جوړ کړي دې وي او پرې تیر سوی یې، ځکه کیدای سي یوه ورځ د بیرته راګرځیدو لپاره ورته اړ سې. تل غلطي بده ګڼه خو غلطي کوونکی بدمعیسه وه. د زړه له تله ګناه بده وبوله، خو له ګناهګار سره مهربانه اوسه او ګوزاره ورسره کوه. په خبره نیوکه کوه، خو د خبره کوونکي درناوی کوه، ځکه زموږ دنده دا ده چې ناروغي له منځه یوسو، نه دا چې ناروغ له منځه یوسو. پر هغه بزرګوار علمي او مذهبي هستي شیخ القرآن والحدیث مولانا سمیع الحق رحمه الله باندې هم رحم او صرفه ونه کړه چې د عمر او ناروغۍ په لحاظ دومره کمزوری او ناتوانه و چې د بل چا له مرستې او تکیې پرته به تللی هم نه شو وړمه ورځ د جمعې په مازدیګر د پاکستان د پنډۍ ښار په خپل کور او بستر کې څو تنه درنده صفته انسانانو په خورا بې دردۍ د چړو او برچو په توسط نوموړی شهید کړ. په جنازه کې یې لسګونو زرو خلکو برخه واخیسته او په دارالعلوم حقانیه کې د خپل والد ګرامي شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمه الله تر څنګ دفن کړل شو. شهید مولانا سمیع الحق رحمه الله پر دې سربیره چې یو جید، زبده او بابصیرته دیني عالم و، د اسلامي امت په کچه هغه ویښ، رښتینی، سیاسي او مبارز شخصیت هم و چې په هر میدان او هرې حساسې موقع کې به یې د مسلمانانو له غږ او مظلومیت سره همراهي کوله او لکه یو فولادي غر به د اسلامي ارزښتونو، دیني تهذیب او جهادي اقدارو دفاع ته درېده. شهید مولانا سمیع الحق رحمه الله د ژوند ټوله برخه په درس، تدریس، شاهکاره تألیفاتو سربیره په پاکستان کې د امریکا او غرب د دسیسو او توطیو په مقابل کې له ګوتو په شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو څخه وو. د فلسطین، افغانستان، کشمیر، بوسنیا، عراق او نورو اسلامي ملکونو کې چې د کفارو او اشغالګرو له لورې کوم مظالم روان دي، شهید شیخ صاحب رحمه الله یوه ورځ هم د هغوی له حق دفاع او خواخوږۍ څخه لاس په سر نه شو. په خاص ډول چې کله پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد لښکرو یرغل راوړ شهید مولانا سمیع الحق رحمه الله د خپل مرحوم پلار په نقش قدم د مظلومو افغانانو کلک او هر اړخیزه ملګرتیا وکړه د مجاهدینو او مهاجرینو د دلجویۍ او حوصله افزایی لپاره به د هغوی غونډو او ناستو ته ورته د افغانانو ستر همت او قربانیو ته به د عقیدت پیرزوینې وړاندې کولې دغه راز به یې همیشه د جهادي تنظیمونو ترمنځ د وحدت او همبستګۍ هڅې کولې، د مجاهدینو د موقف او دریځ به یې د خپل هېواد په سطحه او هم په نړیواله کچه د حمایې او مرستې غږ بدرګه او اوچتاوه. دغه ډول چې کله په افغانستان امریکا او متحدینو یې یرغل راوړ، شهید مولانا سمیع الحق رحمه الله د خپل حق پالونکي دریځ او دیني مکلفیت له مخې له افغان مظلوم او مجاهد ولس سره ودرېد، د هغوی اخلاقي او دیني ملاتړ ته یې په سختو شرایطو کې دوام ورکړ. لکه څنګه چې د شهید شیخ صاحب د شهادت په اړه د اسلامي امارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي پر مولانا صاحب وژونکی برید بې له شکه چې د اسلام د دښمنانو کار وو هغوی نه غوښتل چې لکه مولانا سمیع الحق رحمه الله غوندې یو پیاوړی او مصمم شخصیت اسلامي امت ته د ویښتابه درس ورکړي او له اسلامي ارزښتونو او دیني تهذیب څخه په حقیقي معنا دفاع وکړي الله جل جلاله دې د شهید شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق رحمه الله ټول ترسره کړي دیني او اسلامي خدمتونه په خپل دربار کې قبول وګرځوي او د هغه په لاس او برکت جوړ شوي دیني بنسټونه او بل مشعلونه دې تل پاته